دا به کوم ځای نه وایي بسم الله الرحمن الرحیم نه دغه خو به م ویلو ان الذین کفروا وظلموا دا به دا بعید ما وی کنه لری ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا الا طريق جهنم خالدين فيها ابدا سوره نساء دی احکام د دین بیانیږي نن د بعض خلکو د پاره تخویف اخروی دی د آخرت د عذاب نه یرولو ان الذین یقینا هغه خلق کفرو چې هغوی کفر کړی دی یو طرف ته کافران دي یقینا هغه خلق کفرو چې هغوی کفر کړی دی وظلمو او هغوی ظلم کړی دی وظلمو او هغوی ظلم کړی دی کفر یې کړی دی او ظلم یې کړی دی څه مطلب کفر یې کړی دی په الله او ظلم یې کړی دی په رسول الله چې پیغمبر علیه صلات وسلام نه منې خو دا د هغه سره ظلم شو که نه په کار خو دا وه چې اول د رسول الله رسالت ومنې دا د هغه سره لایق دي بیا د هغه اتباع وکړي د هغه قدر وکړي او ته نه منې نو دا د هغه سره ظلم شو یقینا هغه خلک کفرو چې هغوی کفر کړی دی په الله وظلمو او هغوی ظلم کړی دی په رسول الله باندې که داسې جوړ کړي هم صحیح ده مزری استاذ وی که دسی جوړ کړی هم صحیح ده ان الذین کفروا یقینا هغه خلق چې هغوی کفر کړی دی په الله او په رسولو وظلمو او هغوی ظلم کړی دی په خلکو چې خلق رالی او د الله د دین نه منې کوي هلکه د الله په لار کې مه ځې هلکه دې خلکو سره مه یو ځای کیږې هلکه دوی سره دوی ته غوږ مه ږدی نو چې هلکه دوی د الله لار کې لاړ نشي نیکانو ته غوږ کې نه دي نو همداسې بېدینه به دا خو ستا د وجې نه بېدینه پاتې شو نو د دوی انجام به بیا سي جهنم نو دا جهنم ته ستا د وجې نه لاړل وظلمو او هغوی ظلم کړي په خلکو او دقسې مړ شي نو لم یکن الله نه دی الله لیغفر لهم بخښنه کوونکي هغوی ته لم یکن الله نه دی الله لیغفر لهم بخښنه کوونکي هغوی ته الله داسې خلکو ته بیا بخښنه نه کوي ولا لیهدیهم او نه الله ښودونکی دی دوی ته ولا لیهدیهم او نه الله ښودونکی دی هغوی ته طریقا د یو لارې د نجات او د کامیابی لاره به ورته الله ونښوي که په دنیا کې وي که په آخرت کې الا طریق جهنم مګر لار د جهنم یو لاره به ورته ښیي چې هغه د جهنم لاره ده چې دغه د جهنم لاره ده ورځه پې خالدین همیشه به فیها په دې جهنم کې ابدا همیشه او دا مه وایه چې الله به دا پلانې جابر څنګه واچي او دا پلانې جابر به څنګه واچي دقسې به یې واچي لکه څنګه په چې په دنیا کې مړ که او سیت یې واخېسته وکان ذالک او دي دا داخلېدل علی الله په الله باندې یسیره اسانه چې دا وشو بیا عامو خلکو ته دعوت دی د اتباع د رسول الله او د قرآن مجید یا ایها الناس ای خلکو یا ایها الناس ای خلکو قد جاءکم الرسول یقینا راغی تاسو ته د الله قد جاءکم الرسول راتلل وکړو تاسو ته پیغمبر بالحق په حق دین باندې په حق دین باندې دی پیغمبر تاسو ته راتلل وکړو من ربکم د طرفه د رب ستاسو نه نو چې دا حق دین یې درته راوړه نو تاسو له څه پکار دي فآمنو تاسو ایمان راوړی په دې پیغمبرو فآمنو تاسو ایمان راوړی په دې پیغمبرو خیر لکم دا ایمان بخی ستاسو د پاره و ان تکفرو او کچر تاسو کفر وکو تاسو وایه نه مونږ ایمان نه راوړو نیک اعمال نه کو و ان تکفرو او کچه په دې شرط که تاسو کفر کوئ دا ان حرف شرط دی شرط کې دوه خبري هغه دویمې خبرې ته جزا وی و ان تکفرو په دې شرط که چېرې تاسو کفر وکړو نو څه به فان الله غنی عنکم الله ستاسو نه بې پروا دی الله ستاسو عبادت ته ضرورت نشته حمید ګله خیال لري و ان تکفرو په دې شرط که چېرې تاسو کفر وکړو نو ما وی فان الله غنی عنکم الله ستاسو نه بې پروا دی ولې بې پروا دی دا د هغې دلیل شو د جزا فان لله یقینا خاص د الله دپاره دی ما هغه مخلوق فی السماوات چې په اسمانونو کې دي والارض او په ځمکه کې الله زما او ستا د عبادت نه ځکه بې پروا دي ضرورت یې ورته نشته چې الله هغه لوی بادشاه دی چې د اسمان او د ځمکې چې څونه شیونه دي هغه د هغه دي زمونږ په ځمکه کې خان نی چې درې زره جیره به ځمکې وي خالص تش درې زره جیره به ځمکه هغه وایي کینه زما چاته ضرورت دی هلکه چې درې زره جریبه ځمکه یې هغه وایي زما چاته ضرورت دی نو هغه الله چې تمام اسمانونه او ځمکې ټول هر څه د هغه دي نه به بې پروا ني وکان الله دی الله علیما خبر په هر څه حکیما خاوند حکمت په خپلو کارونو کې بیا دی یا اهل الکتاب ای اهل کتابو ای یهودو او عیسایانو لا تغلو تاسو زیاتې مکوئ د خپل حد نه موړی لا تغلو تاسو زیاتې مکوئ فی دینکم په دین ستاسو کې زیاتې دا دی چې د چا په قدر او په عزت کې بې اندازې لاړ شي دا هم صحیح نه ده یا د چا په نقصان کې بې اندازې لاړ شي دا هم صحیح نه ده مونږ وایو صراط مستقیم ربه صراط مستقیم راته وښیې چې نه پکې زیاتې وي او نه پکې کمی وي د خپل حد نه زیاتې مه کوئ د الله سره تعلق هغه بل قسم دی د انبیاو سره تعلق هغه بل قسم دی اوس به دونه زیاتې ته نه کې چې د الله صفتونه راوالې او انبیاو ته ثابت کې دام زیاتې دی انبیاو ته چې کم حال دغه دی نو صحابه ته د هغې نه کم دی دا به نه چې صحابه ته د پیغمبرانو دغه ورکي یا نن سبا دا پیران بزرګان علما د هغوی چې کوم مقام دی هم د هغوی دی دا به ما او تاله نه دغه کوي چې دا دغه دا هماغومره دی کله ناکله سړی چې ګمراه کیږي په زیاتي ګمراه کیږي نن خواران دغه ته ګوره عیسیانو ته هغه چې ګمراه دي په څه ګمراه دي هغه زیاتې کوي حضرت عیسی علیه صلات وسلام یې راواغېشته او د د دغه نه د بندتوب د درجې نه یې راواغېسته د خدای درجې ته یې ورسو نن هغوی وایي یا عیسی مدد او یا پلانې مدد او دا دغه دی ولې وایي دا د الله زوی دی یا د د الله برخه ورکړې ده د دنیا نظام دی چلی دا هم مه کوئ دغسی د چا په کمی کی زیاتی مه کوی لکه یهود خواران یهود چه تباه او برباد تی نو د دی وجی دی چه هغه د رسول الله او د حضرت عیسی علیه السلام باره کی کمی کوي پیغمبر ورته نه وایي نو لا تغلو تاسو زیاتی مکوی فی دینکم په خپل دین کې ولا تقولو تاسو موایې علی الله په الله باندې الا الحق مگر رښتیا خبره م الله له اولاد ثابتوي م اولاد الله له شریک ثابتوي پاتې شو عیسی علیه السلام نو د هغه باره کې دا عقیده لرئ انما المسیح بېشکه حضرت مسیح دی لقب دی عیسی ابن مریم چې هغه عیسی زوی د بیبي بی مریمې دی حضرت عیسی علیه السلام چې د حضرت مریم زوی دی د دې او په باره کې به زموږ ساقي دی نه زیات او نه کمه هغه دا ده چې رسول الله دا حضرت مسیح چې دی دا د الله رسول دی او د الله رسول د الله په بندګانو کې ګوره لویه درجه لري وکلمته او دا د الله کلمه ده وکلمته او دا د الله کلمه ده چې په کلمې د کن سره شوې دی ښه د دې وجې نه عیسی علیه السلام ته چې خلک وایي نو کلمت الله ورته وایي د الله په کلمې شوې دی د الله په کلمه شوی دی ددې مختلف دغه دی خو حضرت امام غزالی رحمه الله چې کوي نو زما هغه ډېره هغه وجه خوښه ده امام غزالی رحمه الله نه چا تپوس وکړه چې د عیسی علیه السلام ته کلمت الله ولې وایي د الله کلمه ډېر ښکلې خبره ورته کوي وایي وروره عام طور باندې چې انسانان پیدا کیږي نو د انسان د پیدایښت لپاره بنیادي څیزونه دوه دي امام غزالی به وي د انسان د پیدایښت لپاره بنیادي څیزونه هغه دوه دي د عامو لپاره یو د نطفه او یو د کلمه د کن چې د سړي د اوبه د ښځې رحم ته لاړ شي یو دا ده عام طور باندې چې دا اوبه رحم ته نیتلې ماشوم نه پیدا کیږي دا پیغلې جینکۍ چې واده نی د هغوی ماشوم نه کیږي ځکه هغوی ته اوبه نی رسېدلې نو یو بنیادي څیز دا دی چې دا نطفه دغه ځای ته ورسي او دویمه دا ده چې د بر نه پې راشي چې کن نغه شه بچې شه که د کلمه د کن پې رانشي خلک ځانونه مړه کي بار بار دا نطفې ورچوي ورچوي ورچوي خو نه کي دا دوه څیزونه دي مدالي یو نطفه چې دې ځای ته ورسي او دویمه کلمه پې ده دغه راشي د کن حضرت عیسی علیه الصلاة والسلام سره دا پیل شی نو نطفه دا نه وه صرف کلمه د کن وه نو موږ سره خو نطفه هم شته او کلمه د کن هم شته هغه سره صرف کلمه د کن وه نو ځکه هغه ته خلک وایي چې کلمت الله د الله کلمه د الله خبره آی کې صرف د الله خبره وه القاها چې الله ورسوله دا کلمه الی مریم حضرت مریم ته وروح او هغه خاوند د ساو منه د طرفه د الله نه او چې څوک د سا والی ګورې هغه مرکبي ښه او مرکب محتاجي ځان ته ګورې نو مونږ کې دوه شی نه دی یو دا بدن دی بدن او یو د سا خیال دی دا دوه چې سره یو ځای کې نو انسان شو اوس چې کم شی مرکبي ګورې هغه خپلو اجزاو ته محتاجي ستاسو کټ دی که نه هغې کې څو شی نه دي دا کټ دی خپلو اجزاو ته محتاج دی خپې ته محتاج دی که خپې ماته شو بیا کټ نه دی بازو ته محتاج دی دغسې انسان چې دی د هغه د دوو شیونو نه دی جسم او روح نو موږ دې ته محتاج یو که جسم هم نی نو کار نه کیږي که روح نی بیا کار نه کیږي نو تاسو څه وکئ فآمنو بالله تاسو ایمان راوړی سی په الله و رسوله او د هغه په پیغمبرانو ولا تقولو تاسو موایې سلاستون چې خدایان درې دي عیسایان وی د دنیا نظام درې هسته چلی یو الله یو عیسی او یو مریم عیسی الله عیسی مریم انتهو تاسو منې شئ د دې درېوالي نه خیر لکم دا بخوي ستاسو دپاره انما الله بېشکه الله چې دی اله واحد هغه معبود یو دی سبحانه پاکي وایو دی الله له ان یکون له ولد چې وي د هغه دپاره اولاد الله له اولاد ثابتول دا خو د الله دپاره عیب او نقصان دی ځکه چې اولاد دی ولا ثابت که نو مثل دی ولا ثابت که او د الله د پاره مثل نشته له خاص د الله د پاره دی ما هغه مخلوق فی السماوات چې په اسمانونو کې دی و ما فی الارض او هغه چې په ځمکه کې دی وکفا بالله پوره دی الله وکیلا کار جوړونکی د نجران وفد راغلی مدینه منورې ته رسول الله د عیسی علیه السلام په باره کې ووی چې عیسی علیه السلام څوک د الله بنده او د الله رسولو عیسیان خواران خفه شو وی ولې خفه شوی وی تا زمونږ د پیغمبر په باره کې ګستاخي وکړه هلکه څه ګستاخي مې وکړه وی تا دا ووی چې دا د الله بنده دی نو بنده توب خو ګستاخي ده دا څه کې ده خیال لري که زمونږ سرونه دي مونږ چې ووایو چې جناب محمد رسول الله انسان دی هغوی خفه شي چې نه دا خو نه دی دا تاسو ګستاخي کوئ یا دوستانو هغه ته چې کمال ملاو شوی دی خو ځکه ورته ملاو دی چې انسان دی که انسان نه وي نو بیا دونه کمال هغه کې بیا چېرته نه راغی نو الله دا آیاتونه نازل کړه لن یستنکف المسیح انکار به ونه کړي حضرت عیسی استنکاف امیدګله د شینه چې داسې دغه کې کرکه عار دې ته هغه وایي نو هیڅکله به عار ونه کي کرکه به ونه کي او چې کرکه وکړي نو انکار راغی نو لا یستنکف لا یستنکف المسیح کرکه به ونه کي حضرت عیسی علیه السلام انکار به ونه کي عیسی علیه السلام د سنه د الله د بندتوب نه خدای په خیر کې دا د بزرګانو نه تپوسونه کوي نن خو پیغمبران نشته چې تپوس دې وکړو د دې اکابرو نه تپوس کوې چې د الله په بندتوب کې څومره عزت دی نو انکار به ونه کړي حضرت عیسی د څه نه ان یکونه عبدا لله د کېدلو د هغه بنده د الله د الله د بندتوب نه به حضرت عیسی انکار ونکړي دوستانو د الله بندتوب ګوره دا اعزاز دی ښه عزت دی د بنده بنده توب دا دغه دی په دنیا کې ګوره او ستاسو معمولی سړی چې وي معمولی نو د معمولی سړی چې زویم هلکه دا د هغه نوکر دی نو دا بیزتی ده خو که دا ووایو چې زمونږ دا زمونږ د وطن د باچا نوکر دی وای بیا ګوګې خوځوي وایي زما د عزت دی نو د الله بندهتوب د عزت ویستکبر او ځان یې لوی وګڼه فسیحشرهم زر دی چې الله به راجمع کړي دوی الیه خپل ځان ته جمیعا ټول نو چې په ورځ د قیامت الله دا ټول خلک راجمع کړي نو څه به واما الذین آمنو نو هر هغه خلک چې هغوی ایمان روړي وعملو الصالحات او کړي وي هغوی نیک کارونه فیوفیهم اجورهم نو پوره پوره به الله ورکي هغوی ته بدلې د هغوی فیوفیهم الله به پوره پوره ورکي هغوی ته اجورهم بدلې د هغوی په ورځ د قیامت دوستانو ګورې تش د اعمالو بدلې به نی په لپو لپو به نور می بدله خو به بدله وي چې نور به مي ویزیدهم او الله به زیات ورکړي دوی ته من فضله د خپل فضل نه و اما الذین استنکفو او هر هغه خلک چې هغوی انکار کړي وي او کرکه یې کړي د الله د عبادت نه واستکبرو او ځان یې لوی ګڼلي فیعذبهم الله به عذاب ورکړي دوی ته عذابا علیما عذاب درناک ولا یجدون او دوی به ونه مومي لهم د خپلو ځانونو دپاره من دون الله بغیر د الله نه ولیا دوست چې څه فایده ورته ورسوي ولا نصیرا او نه امداد کوونکي چې څه تکلیف ترې لرې کړي بیا مسله ده ترغیب دی قرآن مجید ته او اتباع د رسول الله ته هلکه چې هر څه کوئ کوئ خو دا دوه شیونه غنیمت وګڼئ ښه یو د رسول الله اتباع او یو د قرآن مجید اتباع دا د ځانونو لپاره غنیمت وګڼئ یا ایها الناسو ای خلکو قد جاءکم یقینا راغی تاسو ته تا برهان یو لوی دلیل من ربکم د طرفه د رب ستاسو نه د زمونږ او ستاسو د دین لوی دلیل دوستانو هغه یو دی رسول پاک صلی الله علیه وسلم راغی تاسو ته تا برهان یو لوی دلیل من ربکم د طرفه د رب ستاسو نه چې هغه پیغمبر علیه السلام دی دویم قرآن مجید و انزلنا الیکم او راولیږه موږ تاسو ته تا نورا مبینا رڼا ښکاره رڼا ښکاره څه ده قرآن مجید رڼا څه ته وایي تاسو وایې که نه چې په خپله هم ښکاروي او بل شی هم ښکاره کوي هغه بلف ته ګورئ نو څه به ښکاري یا به نه ښکاري خو بلف ښکاري په توره شپه کې هم ښکاري او بل هم ښکاره کوي داسې قرآن په خپله هم ښکاره دی او حق او ناحق او جایز ناجایز هغه هم ښکاره کوي او راولېږ موږ تاسو ته رڼا ښکاره فاما الذین آمنو نو هر هغه خلک چې هغوی ایمان راوړه په دې پیغمبر او په دې کتاب چا چې ایمان راوړه بالله په الله باندې څه ایمان واعتصمو به او هغوی منګولې ښخې کړې د الله په دین فسیدخلهم زر دی چې الله به دننه کې دوی فی رحمت منه په خپل رحمت کې خپل رحمت څه دی د نیکو اعمالو بدلې وفضل او په زیاتی کې الله به نور زیاتی ورکی ویهدیهم الیه او الله به هدایت وکړي دوی ته الیه خپل پلو ته صراطا مستقیمه د لارې نیغې الله به ورته د خپل طرف ته د نیغې لارې هدایت وکړي چې هغه اسلام دی بس سوره نسا دی ډېر لوی صورت و ختمیږي هلکه د انسان اخري حالت سی په سوره نساء کې هم بس د اخري حالاتو مسله بیانوي زمونږ او ستاسو اخري حالات دی چې مړ شو او مال هم وارثان سره دغه کي تقسیم کي دلته هم بس د صورت اخري دغه دی مرګ دی او د مرګ سره وراثت تقسیم یسألون یستفتونک دوی طلب د فتوی کوي ستانه مسلې تپوس کوي ستانه چې حضرت یو سړی مړ شي او کلاله یي کلاله نه بره سوکي مور او پلار او نیکه او نه لاندې سوکي اولاد قل الله ورته ووایه چې الله یفتیکم فتوا درکوي تاسو ته تا فی الکلاله په باره د کلاله کې ماوی دا یادوي کلاله څه ته وایي چې نه بره څوکي پلار مور نیکه نیا او نه لاندې څوکي اولاد نسی ان امرؤن کشر یو سړی او هلک هغه مړ شو یو ماما دی او هغه مړ شو او لیس له ولد او نو د هغه اولاد او مور پلار هم نو ځکه کلاله دی کنه بره هم څه نشته نه بره څه شته او نه اولاد شته او نه د اولاد اولاد شته خو دومره ده چې په ټولو وارثانو کې بس صرف او صرف یو خور ده وله اختن او د هغه خور وي مدلي که خیال دي مخکې هم دا تیر شوی یو ځل خو هغه هغه خور وه چې هغه ناسکه دلته سکه خور ده ښه سړی مړ شو میرات دی مور او پلار هم نشته اولاد هم نشته خو یوه خور سکه پاتې ده فلها نو شته دی د دې خپلې خور دپاره نصف ما نیم د هغې مال ترک چې دې سړي پریښي وي او که مسله الټه کې خور مړه شوه کلاله ده او رور ته پاتې شو نو وی وهو او دا رور چې دی یرسوها دا ټول مال په میراث کې وړي که خور کلاله وه نو رور ته ټول میراث وړي او که رور کلاله نو خور ته نیم وړي خ ان لم یکن لها که چرې نو د دې دپاره ولدون اولاد فان کانت اثنتین که چرې وې دا خویندې دوه دوه وې یا د دوو نه زیاتې وې سړی مړ شو کلاله دی خو سکه دوه خویندې دي یا د دوو نه زیاتې دي فلهما الثلثان نو شته دی د دې دواړو دپاره دوه ثلثه مال به درې ځایه کې یوه حصه او بله حصه دا دوه به راوالی دوی له به ورکې یو حصه به بیا بل چا له ورکې مما د هغه مال نه ترک چې د پرېښي و ان کانو که چېرې ودوي اخوتن روڼ او خویندې رجالا و نساء سړي او ښځې سړی مړ شو کلاله دی رور هم پاتې شو او خور هم پاتې شوه یا یو یا ډیر نو بیا به دلته پې هغه زوړ قانون رغه کوی چې لذکر مثل حظ الانسیین د یو نارینه له به د دوو جینکو دغه ورکوي سړی مړ شو رور هم دی او خو دوی خویندې دي مثلا مال به نیم کې نیم به د دغه شي د رور شي او دا نیم به د دوو خویندو شي فلذکر نو بیا شته دی د نارینه دپاره مثل حظ الانسین په مثال د حصې د دوو جینکو یبین الله لکم ګورئ بیانوي الله تاسو ته دا احکام دا احکام دته ولې بیانوي ان تدلو نه دی ظاهر کې معنی نه جوړیږي الله بیانوي تاسو ته تا ان تدلو چې تاسو ګمراه شئ دا معنی خو نه جوړیږي الله درته دا بیان کوي د دې دپاره چې تاسو ګمراه شئ د دې وجې نه علما دلته دوه طریقې کوي یا وته مضاف راوباسي لکه د علم نحو یو لوی عالم دی مبرد هغه وی کراهیت ان تدلو الله دا بیان ولی کوي وی الله ته ستاسو دا ګمراه کیدل خوښ نه دي د وجه د بد ګڼلو د ګمراهۍ ستاسو نه د وجه د بد ګڼلو د ګمراهۍ ستاسو نه چې دغه نه شئ ګمراه نه شئ ځینې خلک ورته دا هم دغه د عربۍ طریقه ده لکه په علم نحو کې یو بل عالم دی فراه هغه ورته دلته لا راوباسي لا ان لا تدلو د دې لپاره چې تاسو ګمراه نه شئ والله صورت بس ختمیږي که چېرې په دې صورت هم عمل وکړو الله به د دنیا او د آخرت خزانې د باندې راکولو کړي او که د دې صورت هم قصدن خلاف وکړو نو بس بیا تاسو پوه شئ او الله پوه شئ خزانې راکولاوول ګورې دا الله ته څه شی نه دی ښه الله دونه لوی بادشاه دی چې والله بكل شیء علیم الله په هر څیز باندې خبر دی په دې هم خبر دی چې زه زندګي د دې صورت مطابق تیروم او که نه تیروم وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین اللهم وفقنا لما تحب وترضى وجل آخرتنا خیر من الاولى دعا وکړه یا الله ته زموږ رضا شي خدای خپل رحم په موږ باندې وکړي رب خپل کرم په موږ باندې وکړي رب ته زموږ حالات درست کړي رب ته زموږ تمام حالات درست کړي اخلاق زموږ درست کړي عقیده زموږ درست کړي اعمال معاملات رب ته زموږ درست کړي سوچ فکر یا الله ته زموږ درست کړي خپل توفیق زموږ سره شامل حال کړي د خپل لوی کتاب ربه صحیح پوه دی نو زموږ نصیب وګرځي د خپل خوږ پیغمبر علیه الصلاة والسلام په احادیثو باندې خاص کر دا کم کتاب مونږ شروع کړی دی صحیح پوی راته راکړي صحیح پې مونږ پوی کړي ربه ستا د کتاب ستا د خوږ پیغمبر علیه السلام د احادیثو اتباع زمونږ نصیب وګرځي دا زمونږ دپاره نصب العین او زمونږ مقصد وګرځي ربه د دې خیر د دې برکت په دنیا کې مونږ له راکې په آخرت کې مونږ ته راکې بلکې تمام خلق چې څومره انسانت یو ستا د دین خدمت کوي ستا د کتاب خدمت کوي ربه د دنیا او آخرت اجر ورته ورکړي خپلو ملګرو ته دعا وکړئ چې الله دوی سره ډېر ښه وکړي الله دوی له د دې راتلو د دې کېناستو دنیا کې هم الله اجر ورکړي الله پې د خپلې دنیا خزانې هم راکوله وکړي آخرت کې هم الله د دې اجر ورکړي سره زمونږ نه الله په خپلو بچو خوشحاله کړي په خپلو کورنو باندې خوشحاله کړي الله ولا په خپل کاروبار کې خیر برکت د زړه سکون اطمینان نصیب وګرځوي سره زمونږ نه الله د هر قسم پریشانو نه د حادثو نه حفاظت وکړي بیمارانو ته هم دعاګانې وکړي چې د اهل اسلام څونه بیماران دي الله ورته شفا کامله ورکړي خاص کار دوستان او ملګري بیماران دي دوی ته ډېرې دعاګانې کوي چې الله پاک دوی له صحت ورکړي کورونو کې بیماراني هغوی ته دعاګانې وکړي چې الله وله صحت ورکړي خاص کر څه ملګري دي هغوی د دعاګانو دپاره ویلي دي بیماران دي هغوی له دعا وکړي چې الله صحت عاجله کامله مستمره ورته ورکړي دې بازار خلکو دې قوم تم دعا کې چې الله د دین سره محبت پیدا کړي نن سبا چې دا کمې پریشانې د معیشت دی او د کاروبار دی الله په خپل کرم سره دا سختې تکلیفونه لري کی زمونږ ملګري عمرو لتلی دی هغوی ته هم دعاګانې وکړي چې الله پاک هلته ورته تمام کارونه اسان کړي الله پاک یې بیمارونه وساتي او الله مقبول واپس خپل وطن ته راورسوي وصلی الله تعالی